وارخطا دي زما د قهر او سختۍ څخه په بیره کې دي او خلق وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات او په موږ کې موجود وو عمر پر موږ شدت کاوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجود څخه نه بیریدي کله چې بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زموږ امیر وو بیا هم د شدت کاوه نو اوس چې ټول امر د په لاس کې دی څه بر سره وکي هر چا چې دغه ویل دي رښتیا ویل دي مګر کوم وخت چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وم د هغه نوکر او مریی وم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اندازه کریم، رحیم، نرم او مهربان وو چې هیڅوک د هغه وځای ته نسی رسیدلی لکه څرنګه چې الله جل جلاله د هغه علیه الصلاة والسلام په باره کې فرمایي بالمؤمنین رؤوف الرحیم چې دا د سورة التوبه یو سل او اته ویشت نمبر آیات دی، نو ما خپل شدت د هغه علیه الصلوة والسلام د نرمۍ سره ایښی وو. زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور لڅه توره وم، څرنګه چې یې غوښته هغسې یې استعمالوله، یا به یې په پوښ کې پټه کړه، یا به یې پرېښووله چې پرې کېدل وکړي. یعنی ما خپل شدت د هغه علیه الصلوة والسلام په حضور کی ایښی وو، که به یې شدت غوښتی پرې به یې ښوولم چې شدت وکړم او که به یې نرمی غوښته منع به یې کړم. زه تر آخره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره پر دغه حال وم څو د الله جل جلاله و ملاقات ته یې رحلت وکړ او الحمدلله بیا هم د هغه په حضور لڅه توره وم، چې یا مې په پوښ کې پټه کړي یا مې پرېږدي چې پرې کېده وکړم. تر هغه وخته د هغه سره پر دغه حال وم څو الله جل جلاله وفات کړ او الحمد لله هغه زما څخه راضي و او زه په دغه کار خوښ او بختور یم. ای خلقو! اوس زه ستاسې د کارو ولي او متصرف شوم، نو پوه سئ چې هغه شدت ضعیف شو، مګر هو! هغه شدت پر ظالمانو او هغو کسانو چې پر مسلمانانو تېری او تجاوز کوي باقي پاته دی، مګر دینداره، صالحو او مستقیمو خلقو ته تر هر چا نرم یم. او هیڅوک نه پریږدم چې پر چا ظلم یا تیری وکړي حتی چې د ظالم باړخو به پر مځکه کښیږدم او زما قدم به یې پر دغه بل باړخو ور کښیږدم تر څو د حق تابع کیږي خو زه سره د دغه شدته و اهل عفاف او اهل کفاف ته یعنی پاک او بې غرضه خلقو ته خپل باړخو پر مځکه ایږدم ای خلقو ستاسې پر ما حقونه شته چې زه به یې و تاسې ته بیان کړم، په یاد یې ولرئ او زما څخه د خپلو حقوقو غوښتنه کوئ. ستاسې پر ما دغه حق دی چې ستاسې د مالو او د هغو شیانو څخه چې الله جل جلاله یې تاسې ته درکوي، د هغو څخه به هیڅ شی نه د ځان لپاره او نه د خپلې کورنۍ لپاره واخلم، بې له هغه څخه چې الله جل جلاله درباندې ایښي دي. یعنی د مال په اخیستلو سره پر تاسی ظلم نه کوم یا دا چی د غنیمت په په مالو کی ستاسی حصه وی هغه در نه کم او ستاسی بل حق دا دی چی زما که زما لاس ته یو شی راغی هغه زما د لاسه نه وزی مګر پر هغه خپل حق یعنې د بیت المال مالونه به عبث نه مصرفیږي، نه به غلا کیږي، نه به ضایع کیږي، هره پیسه به وخپل حقدار ته رسیږي او پر خپل ځای به مصرفیږي. او ستاسې دا حق دی چې ستاسې خرڅ او مصرف به درزیاتوم. یعنې تاسې دا فکر ونه کړئ چې عمر شدید، زاهد او متقي دی، پر خلقو به هم سختي راولي. بلکې ستاسې خرڅ او مصرف در زیاتوم، که زهد او تقوا وي یا شدت او سختي وي هغه پر خپل ځان راولم، مګر ستاسې خرڅ او مصرف پوره در کوم. د جهاد په باره کې یې وویل، په خزو او سرحدو کې مو ډېر نه ځنډوم، یعنې نه مو پرېږدم چې ډېره اوږده موده په جهاد کې تېره کړئ. او که مې بیا چیرې و جهاد ته ولیږلاست هغه وخت بیا زه ستاسې د اولادو پلار یم تر څو چې بیرته خپلو کورو ته راځئ یعنې د کورو ساتنه او سر او سرپرستي مو زما وظیفه ده که تاسې ما په ښو کارو سره امر نه کړئ او د منکر یا بدو کارو څخه مې منع نه کړئ او نصیحت راته و نه کړئ په ورځ د قیامت به زه و الله جل جلاله ته ستاسې شکایت کوم یا عباد الله، ای د الله بندګانو، د الله څخه وبېرېږئ، پر تاسې زما د شدت په منع کولو کې زما کومک وکړئ، یعنې کوښښ وکړئ چې خپل ځانونه زما د شدت څخه وساتئ، ځکه که څوک غلط او ناوړه کار وکړي، بیا نو هغه پوسه او عمر، او که پر سمه لار مستقیم رهي وي، هغه ته هیڅ ضرر نه رسېږي. نو خود ویل زما د شدت په منع کولو کې تاسې زما کومک وکړئ، یعنې د دې لپاره چې زه شدید نه شم، تاسې پر سمه لار ځئ، هلته بیا زما شدت نشته او زما سره زما پر خپل ځان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په واسطه کومک وکړئ، یعنې په ښو کارو مې امر کوئ او له بدو کارو څخه مې منع کوئ، چې د خلقو آمر او مشر دې وي، بلکې د ده رضی الله تعالی عنه سره دا بېره ورسره وه چې دغه پر خلقو آمریت د دې سبب و نه ګرځي چې دی دې د جنت د داخلېدلو څخه را وګرځوي. نن ورځ موږ هم د خپلو اسلامي آمرانو او مشرانو دپاره دغه عمري طریقه غواړو چې دغه د څو ورځو مشري او حکمراني دوی نو یو وخت یې خطبه ویل او د خطبې په منځ کې یې وویل، اې خلقو! که ما په خپل سر او د خپلې خوښې مطابق امرونه کول تاسې څه وایاست؟ یعنې که مې دنیوي کارونه شروع کړه او هر څه چې ما غوښته هغسې حکم مې کاوه تاسې څه کوئ؟ خلق ټوله چپ وه، د بېرې څخه هیچا هیڅ ونه ویل، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا دغه جمله تکرار کړه او ویل، اې خلقو! که ما په خپل سر حکمونه کول تاسې څه وایاست؟ بیا هم چا جواب ور نه کړ. دریم وار یې بیا دغه جمله تکرار کړه. یو د اصحاب کرامو څخه ولاړ شو او ویل، یا امیر المؤمنین! په والله! که تا و دنیا ته په خپل سر وویل دغسې، موږ به په خپلو تورو درته ووایو دغسې. په خپل لاس سره يې د پرې کولو اشاره وکړه، يعنې که تا په خپله خوښه او په خپل سر حکمونه کول، موږ دې په ول له سر در پرې کړو. دغه سړی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شدت څخه و نه بېرېدی او حق جواب يې ورته ووايه، د نن ورځې د غدارانو او چاپلوسانو څخه نه وو چې د حاکم او رئيس د هر حکم په مقابل کې بلې صاحب او بلې صاحب وايي. عمر رضی الله تعالی عنه په لوړ آواز پر نارې کړه، څه دې وویل؟ غواړي چې ویې بېروي. هغه صحابي وویل، که تا پر دنیا په خپل سر حکم کاوه، په والله موږ به په خپلو تورو ستا سر در په هوا کړو. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، الحمدلله! زه پر دې بېرېدم چې څوک به نشي ولاړ. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په فضیلت او لوړه درجه کې ډېر احادیث راغلي دي. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ذات السلاسل د غزا پر لشکر زه امیر مقرر کړم زه هلته ولاړم او هغه ځای هم فتح شو کوم وخت چې بیرته راغلم نو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم او زه ډیر خوشاله وم. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه ولې خوشاله و؟ ځکه د ده د اسلام فقط څلور میاشتې کیدې او پر کوم لښکر چې دی امیر مقرر شوی و په هغه لښکر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو عادي عسکر په صفت موجود و. او هلته په جنګ کې یې لوی بری او فتحه هم په نصیب شوه، نو د عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دا خیال شو چې دی پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما ګران دی، ځکه هغه دوه د ده په لښکر کې عسکر وه او دی امیر و. نو کوم وخت چې عمرو بن العاص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مجلس کې کښېنستی، په یوه مناسبه موقع کې یې پوښتنه ځینې وکړه او ویل، یا رسول الله! څوک ډېر درباندې ګران دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، عائشه عمر رضی الله تعالی عنه ویل، ښځې مې نه دي مقصد، په نارینه وو کې څوک درباندې ګران دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، ابوها د عائشې پلار. عمر رضی الله تعالی عنه وویل بیا څوک؟ ویل عمر ابن الخطاب عمر رضی الله تعالی عنه وایي زه چپ شوم وبېرېدم چې نور به ټول اصحاب کرام یاد کې بې له ما نو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره د عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه مقام او درجه په دغه اندازه وه چې تر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وروسته تر ټولو اصحاب کرامو دی رضی الله تعالی عنه پر ګران وو. د دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کوي. د محمد ابن علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. وروڼو دغه محمد ابن علي په محمد ابن حنفيه سره مشهور دی ځکه چې دی د حضرت علي رغضي الله تعالی عنه د هغې ښځې زوی دی چې حنفيه ورته ويل کېده او دغه ښځه يې د بنو حنيفه د قبيلې څخه وه او د يمامې اوسېدونکې وه نو محمد ابن حنفيه رغضي الله تعالی عنه وايي ما زما پلار حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل پس له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه تر ټولو خلقو څوک ښه او بهتر دی متوجه شي محمد ابن علي ابن ابي طالب د خپل پلار علي رضی الله تعالی عنه څخه پوښتنه کوي چې تر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وروسته تر ټولو خلقو ښه او بهتر څوک دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل، ابوبکر! دا د علی رضی الله تعالی عنه جواب دی چې ویل ابوبکر تر ټولو خلقو ښه او بهتر دی. محمد ابن حنفیه رضی الله تعالی عنه وویل، بیا څوک؟ ویل عمر. محمد ابن علی رضی الله تعالی عنه وایي، ما ورته وویل، بیا نو ته؟ وايي داسې مې نه ورته وويل چې بيا څوک ځکه وبه ځکه وبېرېدم چې راته وبه وايي عثمان کوم وخت چې محمد ابن حنفيه رضي الله تعالی عنه ورته وويل بيا نو ته علي رضي الله تعالی عنه ورته وويل زه د مسلمانانو څخه یو سړی يم دا د حضرت علي رضي الله تعالی عنه تواضع و د دغه حدیث شریف روایت امام بخاری رحمه الله کوي د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلقو څخه داسې لیرې او جلا سو چې بل هیڅوک نه وه ورسره بې له ابوبکر او عمره څخه نو یې خلقو ته وکتل او ویې فرمایل، د قیامت په ورځ دغسې راپاڅول کیږو. نو د قیامت په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې یا د قبر څخه بعث یا راپورته کړل شي، ابوبکر او عمر رضی الله تعالی عنهما به ورسره ملګري وي. د عبدالله ابن شقیق څخه روایت دی چې عایشې رضی الله تعالی عنها ته مې وویل، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کم اصحاب کرام ډېر ګران وه؟ دې رضی الله تعالی عنها وویل، ابوبکر. ما ویل بیا څوک؟ ویل عمر. ما ویل بیا څوک؟ ویل ابو عبیده رضی الله تعالی عنهم اجمعین. ابو جحیفه رحمه الله وایي، د علي رضی الله تعالی عنه څخه مې واورېده چې ویې ویل، آیا پس له نبي څخه په ښه او بهتر د دغه امت مو خبر کړم؟ بیا یې وویل، ابوبکر. بیا یې وویل، آیا پس له ابوبکر څخه په ښه او بهتر د دغه امت مو خبر کړم؟ نو یې وویل، عمر. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم حیات او په موږ کې موجود وو، موږ به ویل، پس له رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د امت ښه او بهتر ابوبکر دی او بیا عمر دی په صحیح حدیث شریف کې هغه چې امام بخاری روایتوي ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه وایي ما په خپل کور کې او داس تازه کی او راووتم د ځان سره مې وویل، نن ورځ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ملګری او د هغه ملازم یم، یعنې نن ټوله ورځ بل کار نه کوم، فقط د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره به ملګری یم، نو مسجد نبوي ته ورغلم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه مې وکړه، راته وویل شوه چې هغه ووتی او دغه طرف ته ولاړی، یعنې په لاس یې و هغه طرف ته اشاره وکړه. کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تللی وو نو پسې رهي شوم او پوښتنه مې کول څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوریس باغ ته ننوتلی وو او زه د باغ د دروازې سره کښېنستم یعنی په پوښتنه دا راته معلومه سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه باغ ته ننوتلی دی او زه د هغه باغ په دروازه کې چې د خرما د ښاخلو څخه جوړه شوې وه، ودرېدم او انتظار کوم څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اودس تازه کولو څخه فارغ شو نو زه ورغلم ومې لیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوریس د څاه پر غاړه ناست دی، پونډي یې لڅې کړې دي او څاه ته یې پښې ورځړولې دي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د څاه پر غاړه ناست دی او پښې یې په اوبو کې دي، سلام مې ورته ووایه او زه بیرته د باغ د دروازې و طرف ته رهي شوم. یعنی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مې پر خپل طبیعت پرېښاوه او زه بیرته دروازې ته ولاړم. د ځان سره مې وویل چې نن به د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دروازوان او چوکیدار یم. څو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغلی دروازه یې راپورې وهل ما ویل څوک یې ویل ابوبکر ما ویل لږ صبر وکه چې زه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه اجازه واخلم نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته ورغلم او ورته ومې ویل یا رسول الله ابو بکر دی اجازه غواړي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل اجازه ورکه او د جنت زیری پر وکه، زه ورغلم او ابوبکر ته مې وویل، داخل سه او رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د جنت زیری درکوي، ابوبکر رضی الله تعالی عنه هم راغلی او د څاه پر غاړه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وراسته طرف ته کښینستی، ده هم لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پونډۍ لڅې کړې او پښې یې څاه ته ور وځړولې. زه بیرته دروازې ته ولاړم. خو کوم وخت چې زه د کوره راوتم، زما ورور په کور کې و چې هغه هم اودس تازه کاوه. نو ما د ځان سره وویل، ان شاء الله هغه به هم راشي او ممکن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری ورکړي. نو مې د ځان سره وویل که الله جل جلاله وفلاني یعنې زما ورور ته د خیر اراده کړې وه را به یې ولي ځکه نن ورځ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د جنت زیری ورکوي لږ وخت وروسته دروازه خلاصه شوه ما ویل څوک یې؟ ویل عمر. ما ویل لږ انتظار وکړه. زه بیا ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلم، سلام مې ورته ووایه او ورته ومې ویل، عمر ابن الخطاب دی، اجازه غواړي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، اجازه ورکړه او د جنت زېری پر وکړه. زه دروازې ته ورغلم او ورته ومې ویل، داخل سه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنت زیری درکوي. هغه هم ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر چپه طرف کښېنستی، ده هم پښې څاه ته ور وځړولې. بیا عثمان رضی الله تعالی عنه راغی، هغه ته یې هم اجازه ورکړه چې داخل شي او د جنت زیری یې د هغه امتحان په سبب ورکړ چې وده ته ورپېښېږي، یعنې پس له سخت امتحانه و جنت ته داخلېږي، داخلېږې، چې دغه امتحان هغه د عثمان رضی الله تعالی عنه د وژلو او شهادت واقعه وه. وروڼو دغسې نور ډېر احاديث شته چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر فضيلت دلالت کوي مثلا هغه حديث شريف چې سعيد ابن زيد رضی الله تعالی عنه يې روايتوي په خپله سعيد ابن زيد رضی الله تعالی عنه هم د عشره مبشره څخه دی سعيد رضی الله تعالی عنه وايي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ابو بکر په جنت کې دی په دیني امورو کې یې د هیچا سره هیڅ نرمي نه درلوده. د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، ارحم امتی بامتی ابوبکر واشدهم فی دین الله عمر، رواه احمد وغیره، یعنی زما په امت کې هغه څوک چې تر هر چا زما پر امت مهربانه دی هغه ابوبکر دی او زما په امت کې هغه څوک چې د الله جل جلاله په دین کې تر ټولو کسانو شدید دی عمر دی. امام ترمذي د ابو هريره رضي الله تعالی عنه څخه روايت کوي. چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل نعم الرجل ابو بكر نعم الرجل عمر نعم الرجل ابو عبيده نعم الرجل اسيد ابن الحزير نعم الرجل ثابت بن قيس ابن شماس نعم الرجل معاذ بن جبل نعم الرجل معاذ بن عمرو بن جموح رواه الترمذي دا هغه حدیث شریف دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو څخه د څو نفرو نوم په ښه والي سره یاد کړی دی او ټوله یې ښه خلق بللي دي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کوي او وايي موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وو چې وې فرمایل زه بده وم او خپل ځان مې په جنت کې وليدی، هلته د يوه قصر و څنګ يا بغل ته يوې ښځې اودس تازه کاوه، ما پوښتنه وکړه چې دغه قصر د چا دی؟ راته وويل شوه چې د عمر دی، زما د عمر غيرت را په ياد شو، يعني دا را په ياد شوه چې عمر پر خپلو ښځو ډېر شديد غيرت لري، نو مې شا ور وګرځول او رهي شوم، يعني د عمر د غيرت په سبب مې نه ورته وکتل. کوم وخت چې د احد په غزا کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد غره ته وختی دا هغه وخت وو چې کفارو حمله پر کول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابوبکر، عمر او څو نورو اصحاب کرامو په ملګرتیا د احد وغره ته وختی د احد غر ورېږدېدی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اثبت احد فانما عليک نبي وصديق وشهيد په یوه روایت کې شهیدان راغلي دي یعنی د احد غره ثابت ودرېږه پر تا نبي دی صدیق دی او شهید دی چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم له طرفه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د شهادت په لوړ مقام سره زیری وو او په هغه روايت کي چي شهيدان راغلي دي وايي عثمان رضي الله تعالی عنه ورسره وو. د ابي امامه الباهلي رضي الله تعالی عنه څخه روايت دی چي وايي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه مي واورېده چي وې فرمايل په خوب کي جنت ته داخل سوم او په جنت کي مي ماته نږدې د يوه حرکت آواز واورېدی ما پوښتنه وکړه چې دا د څه شي اواز وو؟ ویل دا بلال دی. نور هم په جنت کې ګرځېدم چې د جنت اکثره اوسېدونکي د مهاجرینو غریبان او د مسلمانانو کوچنیان وه. یعنې هغه چې په کوچنیوالي مړه شوي وي. او تر غنیانو او ښځو مې هیڅوک لږ ونه لیده. راته وویل شوه، غنیان هلته په دروازه کې دي. یعنی جنت ته خو به داخل شی مګر تر اوسه د هغه خپلو مالو حساب ورکوی مګر ښځی هغه په دنیا کی دوو سرو شیانو مشغوله کړی وی چه زر او ریښمین کالی دی خوندو ښه متوجه شی په جنت کی د ښځو شمیر لږ دی دا ولی؟ ځکه ښځو خپل ځانونه په دې دنیا کې د دوو شیانو په حاصلولو او د هغو سره په علاقه درلودلو مشغوله کړه او د آخرت لپاره یې هیڅ عمل صالح نه ورسره یووړ چې هغه دوه شیان زر او د موډ کالي دي او لس کالي خو مو په دوږخ ننه باسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم وفرمایل وروسته د جنت د اتو دروازو څخه پر یوه دروازه راووتم کوم وخت چې زه د جنت د دروازې سره وم یو ترازو راوړل سو زه د ترازو په یوه پله کې کښېښول سوم او زما ټول امت د ترازو په بله پله کې کښېښول سو زه تر دروند سوم بیا ابوبکر راوستل شو، د ترازو په یوه پله کې کښېښوول شو او نور ټول امت د ترازو په په بله پله کې کښېښوول شو، ابوبکر تر دروند شو. بیا عمر راوستل شو، د ترازو په یوه پله کې کښېښوول شو او نور ټول امت بې له ابوبکره د ترازو په بله پله کې کښېښوول شو. عمر تر دروند شو، دا د عمر رضی الله تعالی عنه درجه او مقام دی چې پس له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه تر ټوله امت تر ټوله امت افضل او بهتر دی. امام بخاری د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، په پخوانیو امتو کې داسې خلق وه چې الهام به ورته کېدی الله جل جلاله به د حق الهام ورته کاوه نو به هغه خلق همېشه پر حق وه او که زما په امت کي داسي څوک وي چي الهام دي ورته وسي هغه به عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وي د ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل زه بدوم یعنی خوب می لدی خلق راته راوستل کیده زما په حضور کی تیریده چی دغو خلقو هر یوه یو قمیص اغوستی وو نو د ځینو خلقو قمیصان تر ځیګره وه او د ځینو دا تر هغه هم کم وه عمر ابن الخطاب راوستل سو او دونه قمیص یی اغوستی وو چی تر شا پسی سکیدی صحابه کرامو پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله د دغه خوب دی څه ترجمه وکړه امام بخاری او او امام مسلم د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه بدوم خوب مې لیدی چې یو کټوری راته راوړل سو او په هغه کې شیدې وې ما وچښلې او تر داسې اندازې په اوبه سوم چې ما ته را معلومه سوه چې ټول رګونه مې په ډک سوه او هغه چې پاته سوې هغه مې عمر ابن الخطاب ته ورکړې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره ناست وو. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، د چا د فتنې حدیث په یاد دی؟ حذیفه ویل، زما. حذیفه رضی الله تعالی عنه د فتنو په احادیثو کې تخصص درلودی نو ویل، زما. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل، ته په دې موضوع کې ځیرک یې، یعنې معلومات لرې، ویې وایه. حذیفه رضی الله تعالی عنه وایي، ما وویل، د سړي فتنه یا امتحان په خپل اهل کې، په خپل اولاد کې، په خپل مال کې دی. دا هغه شیان دي چې انسان مشغوله کوي. او په څه شي سره یې کفاره کېږي؟ څه شی پټوي؟ یعنې یو څوک په دغه امتحان کې په څه شي سره کامیابه کېدلای شي؟ په لمانځه، په روژه، په صدقه، په امر بالمعروف نهی عن المنکر. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، دا مې نه دی مقصد، زه د دغه عادي او فردي فتنو یا امتحانو په باره کې خبرې نه کوم، بلکې زما مقصد هغه فتنه او امتحان دی چې په موجو او څپو را رهي وي لکه د دریابو موجونه یعنی زما د یو انسان امتحان نه دی مقصد زما هغه فتنه او امتحان مقصد دی چې ټول امت په اخته کیږي عامه فتنه وي حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین ستا او د هغې فتنې سره څه ستا او د هغې فتنې په منځ کې تړل شوې دروازه ده، یعنې هغه فتنه ستا په زمانه کې نه پېښېږي، ستا او د فتنې په منځ کې تړلې دروازه شته. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، دغه دروازه ماتېږي که خلاصېږي؟ حذیفه رضی الله تعالی عنه وویل، یا، بلکې ماتېږي. چې دا نو بیا نه تړل کېږي، یعنې دروازه چې ماته شوه بیا نو نه بندېږي، نو فتنې نه درېږي، یوه په بله پسې وي. هغه صحابه کرام چې په دغه مجلس کې ناست وه، د دوی په خبرو نه شوه پوه چې دوی څه وايي، دروازه ماتېږي، خلاصېږي، دوی څه سره وايي، مقصد یې څه دی؟ کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه د مجلسه څخه ولاړ شو، حذیفه رضی الله تعالی عنه، هم ولاړ شو او لاړی. صحابه کرام او تابعین چې په دغه مجلس کې حاضر وه یو د بل سره یې وکتل چې دا یې څه وویل؟ تړلې دروازه، ماتېده، بندېده، خلاصېده، دا څه قصه او بیان وو چې دوی وکړ؟ څوک یې په مقصد نه پوهېده. نو ویل د حذیفه څخه به پوښتنه وکړو. مسروق رضی الله تعالی عنه چې د تابعینو څخه دی هغه ولاړ شو، ویل زه ورځم د حذیفه څخه پوښتنه کوم. نو حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل یا حذیفه! آیا عمر په دغه تړلې دروازه پوهیدی چې تا ورته وویل دروازه تړلې ده، هغه ستا په مقصد پوه شو؟ حذیفه ویل هو، لکه څرنګه چې هغه پوهېږي چې په ورځ پسې شپه راځي، دغسې پوهېږي چې دروازه څه شي ده. ما و عمر ته واضح خبرې وکړې، زما خبرې معما یا کیسۍ نه وه چې عمر دې نشي په پوه. مسروق وايي، ما د حذیفه څخه پوښتنه وکړه چې دغه دروازه څه شي ده چې د عمر او فتنو په منځ کې ده؟ حذیفه وویل، دروازه پخپله عمر دی. دی دی چې د فتنو و مخ ته ولاړ دی او فتنې نه پېښېږي، دی دی چې د فتنو دروازه یې تړلې ده، که عمر وفات شو دروازه ماته شوه او فتنې را شروع کېږي. دا د عمر رضی الله تعالی عنه فضیلت دی چې د ده رضی الله تعالی عنه په وجود کې د فتنو پېښېدل غیر ممکن دي، او د ده رضی الله تعالی عنه په وفات سره دغه د فتنو له طرفه تړل شوې دروازه ماتیږي او فتنې رابهیږي لکه همداسې چې وشوه. په حدیث شریف کې راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي، ته پر یوه شی که ته پر یوه شیله رهي یې، شیطان پر بله شیله درڅخه ځي. قرآن مجيد د عمر رضی الله تعالی عنه د رأی سره موافق نازليږي. د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فضائل ډېر زيات دي چې د هغو د جملې څخه يو هم دا دی چې د قرآن کريم يو شمېر آياتونه د ده رضی الله تعالی عنه د رأی او نظر سره موافق نازل شوي دي. مجاهد رحمه الله وايي، په یوه موضوع کې چې به د عمر رضی الله تعالی عنه کومه رایه وه، قرآن مجید به د هغه سره موافق او برابر نازل شو. ابن عساکر د حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې هغه به ویل، په قرآن کې داسې آیاتونه شته چې هغه به د عمر رضی الله تعالی عنه رایه او نظر و. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وايي، خلقو چې به د یوه شي په باره کې څه ویل او عمر به هم څه ویل، قرآن به هغه قسم نازل شو چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه به وه. څرنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خپل رب عز وجل سره محبت او اخلاص درلودی نو څو واره د ده رایه د قرآن کریم سره برابره شوې یا موافقه شوې ده. علماء کرامو دغه د قرآن مجید سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی مطابقت او برابري تر شلو ځایو زیات ذکر کړي دي، خو زه به د هغو څخه څو ځایه په اختصار سره ذکر کړم، اول، یوه ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سره طواف کاوه، نو يې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته وویل، یا رسول الله! آیا دغه ځای مقام ابراهیم علیه السلام نه دی؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، هو دی. در رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله! که چیرې دغه مقام ابراهیم موږ د لمانځه کولو ځای وګرځوو په دغه وخت کې د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې فرمايي، واتخذو من مقام ابراهیم مصلی چې دا د سورة البقره یو سل او پنځه ویشت نمبر آیات دی یعنی ای مؤمنانو تاسې مقام ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د درېدلو ځای د لمانځه، دعا او طواف ځای وګرځوئ. دوهم، یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم کور ته ورغلی او ویل یا رسول الله ستا کور ته صالح او فاجر خلق درځي آیا ته خپل شذې په حجاب او پرده سره نه امر کوي د سورة الاحزاب درو پنځوس نمبر آیات دی، یعنی، ای مؤمنانو! تاسې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم کورو ته مه ننوځئ، مګر هغه وخت ننوځئ چې تاسې ته د خوړو د خوړلو اجازه وشي، په داسې وخت کې ورشئ چې تاسې د خوړو د پخېدلو په انتظار نه یاست، مګر کم وخت چې وبلل شئ نو کور ته ورننوځئ او بیا کله چې مو خواړه وخوړل نو ولاړ شئ، هلته د خبرو دپاره هلته د خبرو کولو دپاره مه کښېنئ، بېشکه دغه بې اجازې ننوتل او هلته د خبرو دپاره کښېنستل داسې کار دی چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته تکلیف او آزار رسوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاسې څخه حیا کوي چې تاسې له کوره څخه وباسي او الله جل جلاله د حق خبرې په ویلو سره حیا نه کوي او کله چې تاسې د ازواجو مطهراتو څخه کوم شی، کومه متاع، غواړئ پس هغه شی د پردې تر شا ځنې غواړئ. دغه د پردې تر شا غوښتل ستاسې د زړو او د دوی د زړو لپاره ډېر پاک ساتونکی دي او تاسې ته دا نه ده روا چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته تکلیف او آزار ورسوی. دا هم هیڅکله نه ده درته روا چې د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ښځې پس له وفات څخه د ده علیه الصلوة والسلام یا پس له طلاق څخه په نکاح کړئ، بېشکه دغه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم آزارول او د ده د ښځو سره تر ده وروسته نکاح کول د الله جل جلاله په نیز ډېره لویه ګناه ده. ورونو! دلته په دغه آیات شریف کې زموږ د ژوندانه او مناسباتو لپاره نورې ډېرې لارښوونې هم شته چې په بیانولو سره یې زموږ بحث اوږدېږي، فقط زموږ مقصد دا و چې ډېر ځله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رایه د قرآن کریم سره برابره شوې یا موافقه شوې ده. درېیم. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر دغه ځایه دغه آیاتونه تلاوت کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، فتبارک الله احسن الخالقین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آیات پسې پوره کړی چې هغه هم داسې وو فتبارک الله احسن الخالقین څلرم د قرآن مجید څخه چې اول آیات د شرابو په باره کې نازل شوی دی هغه د الله جل جلاله دا قول دی چې فرمای یسألونک عن الخمر والمیسر قل فيهما اثم کبير ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما چې دا د سورة البقره دوه سوه نولس نمبر آيات دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وويل، الهي د شرابو په باره کې کافي او شافي دليل را نازل کړې نو د الله جل جلاله دا قول نازل شو چې فرمايي، یا ایها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلمو ما تقولون چې دا د سورة النساء درو څلوېښت نمبر آیات دی بیا هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاسونه پورته کړه او ویل الهي موږ ته د شرابو په باره کې کافي او شافي بیان نازل کړې نو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې فرمایي يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا